در کش کول کوی په طرف دی هغه اقتضادی ظهور دی احکام دی نوع په افرادو کی دا دا خبر زان طرف تنا راکاگی چی پا دی افرادو کی دی هغه احکامات نوعیه چوی ظاهر وی نو چی هغه پا افرادو کی دی احکامات نوعیه ظاهر وی او پتہ ولگی دل الاحکام یجر یعنی یجر بعض الاحکام بعضا نو شاه صاحب دا خبره درته ثابته کړه چه فیصله دا ده چه په دی افراد دی هر نوع کی دی په دی افراد دی نوع کی دی اغه دی افراد دی نوع کی دی اغه احکام دی نوع چوی ظاهر وی نو اوس په دې کې که سبا چوک تغییر کړي یا سبا دې دوی چوک افساد کوشش کړي نو دا به مقصد دا دی چې د هغه اقتضاء الهي چې وي خلاف خبره وي او دا به د خدای پاک رضا خلاف خبره وي هره خبره چې د خدای پاک رضا خلاف وي هغه به ګناه وي لهذا دا به چی ګناه وي لکه پدې باندې اوس چو احکامات ترته چکه مرتب کئ اس مشت نمونه خرواری کنی دا یو غټ باب سو دا یو اصل سو دین دنیا مسائل فقہیہ هغه سړی چه کولای سی استخراج کولای سی لکه هسی چو مشت نمونه خرواره په ټچ کو شا جی فمناقضت هذا الاقتضاء نو مناقضه دی اقتضاء والسعی اسای کول فی رده پرد دی کہ قبیح دا با قبیح وی منافر للمصلحه الکلیه دا با مفاد عامه سرا او مصلحت کلیه سرا منافر خبر ای وعلى هذه القاعده اوس ګورو تا په دې قاعده باندې يخرج التصرف في البدن تصرف في البدن مسائل په دې دې قاعده باندې بنا کیږي چې انسان خو یو نوع ده نو اوس چې انسان یو نوع ده د هر نوع ځان له خپل تقاضې دي نو د دې نوع چې کوم احکامات دي هغه به د دې په افرادو کې چوي عام موجودی وی او په هغه کې که څوک مقصد دا چې آخوا دی خوا کوي نو دا به یو قسم تغییر فی خلق الله وی او دا به افساد وی او دا به د مصلحت کلیه سره چې وی منافی خبره نو اوس هغه ټول احکامات چې تصرف فی البدن سره متعلق دي اپ دې قاعده باندې فقها چې کوي روباسي یخرج التصرف فی البدن بما لا یقتضیه حکم النوع نو باس باسل سی پدی باندې هغه تصرف فی البدن چې دا بما پیغه سره لا یقتضیه چې هغه حکم دی نوع تقاضی نه ګوره اوس دی انسان هغه نوع تقاضا دادا دا لکه درته ثابت کړه چې انسان کې خدای پاک شهوت کی خیدا نو دا شهوت پدې مقصد صحیح ځای استعمالی به پدې سره د دې توالد و تناسل هغه به چې وي برقرار وي اوس که یو سړی خسا کوي ځان خسی کوي نو دا د هغه دا یو فرد د انسان ادا د هغه نوع احکاماتو ته په ځان باندې ځای نه ورکوي ځکه چې د نوع تقاضا خدا د چې کې د شهوت پروتي نو د هغه نوع احکاماتو ته په ځان باندې ځای نه ورکوي نو دا یو قسم تغییر فی خلق الله ده نو دا چې دا ناروا ده دارنګ ریسا والتفلج تفلج واخلا چه حسن دی پارا غاخونو باندې مقصد دا چې هغه وهي دا سوهان غوندې یا په نور طریقو سره دالته څه تیز غوندې شی نه چې په هغه کې په دا صنایا چې کوم غاښونه دي په دې کې لارې وکړي دا د حسن علامې چې کله په دې کې لارې موجودې نو هغه مقصد دا ده چې غاښونه ډېر حسین ښکاري ځکه سپین وي غاښونه او ډېر معتدل وي نه ډېر واړه نه ډېر غټ او دالته منس کی لاری نو دی لارو دی وجنا مقصد دا چې هغه دی خلی لاری چې دی عام منتشری سی پدی غاخونو باندې داسې چې روزی غوندې کنه نو آ پدی غاخونو باندې خوری وریش او سپین شای چې بیا کله مقصد لوند غوندې کی بیا چمک چکې زیات کړي نو دا بیا سم چمکدار شي نو دی وجنا خلق دا یعنی دی حسن په علامو کې یو چدا علامه ده دی وجنا ډیر خلق دا قصدن په زور باندې چکې جوړي نو دا یو قسم تغییر فی خلق الله هلکه چې څنګه خدای درله داړې درکړې دي خو دغسې ښې دي څونه به یې په زور باندې جوړ کړي چې ته هغه شی جان جوړی دا ډېر هغه وي دې سره هغه خندا کې لذت وي تبسم کې حیا سے سر جھکا لینا ادا سے مسکرا دینا حسینوں کو بھی کتنا سہل ہے بجلی گرا دینا شجی و تنمس او دارنگی تنمس چی هغه مخ باندی کوم ویښته یی او مقصد دا دی چی هغه دی پسی اخیسته او یو یو څکی راکاږی او و نحو ذالک دارنګ دا نور شینا دا ټول هغه د احکامات د نوع چې کوم احکامات دي دا یو قسم مقصد دا چې هغه په ځان باندې نه پرې خودل دي دې کې دا ګیره د ریش تراشی هم په دې کې را درومي د ګیره خول ځکه چې دا یو قسم ته تغییر فی خلق الله دا ځکه دا چې دا ناروا ده و نحو ذالک اوس په چا ذهن کی دا راتله چی شاه بیا خو به سر نه ږمونځ کو دا به تغییر فی خلق الله یا به سترګې نه تورو نو شاه سه وی چی نه سترګې توروی خو څه طالبانو ته خو پکار ده چی یو یو رنځورون پکې اچوي ځکه چې مطالعه کړي ټوله شپه په کتابو پراته نو سترګې غریبانو په مرغي مرغي کېږي سم ډېر رانځه دي چې کوي پکې اچوي نور محمد غلام حسین ته خو ناسې نه پکې اچای صرف یو ورځ چې کله کلي ته روانې بیا دې پکې اچولي نه نه روزانه مقصد ټکوا توره وه نو دی وایي چې دا دا خو هغه احکامات مقصوده دی نه چې کوم دی دا خو په هغې کې اعانت کول دی دا په هغې کې تغییر نه ده ولې د احکاماتو دی نه انسان نه چې سترګې دي سترګې سړي ته خدای لیدلو دپاره نظر دپاره چې قرآن ته به په ګوري اسلامي احکامات دا شیونه شاعر الله وغیره نو دی پاره مقصد دا چې دی کتلو پاره عالم ته بګوري چې عبرت نه واخلي نو دا خو په دې کې ممید دی لا امداد ورکوي دا رنګ مقصد دا چې ویختو کې دا شی دا خو د نظافت دی طهارت نه ده نو دا خو په دې کې لا چې دی ممید دی خیسته بخکار نه وي انساني ته ځکه خدای پاک قد دی سنو بری ور کړی دا او په مناسب ځایونو باندې ویخته ور کړی دي که یو سړی ټنډی ویختو ډکه یا ټول ویختو ډکه بیا به دی خیسته ښکاره شي نه نو دا خو مقصد دا چې نو انسانی ته خدای چې کوم مقصد دی پاره ورکړي دا خو په هغه مقصد کې چې کول دي اعانت کول دي سری احکامات نه دی راغلي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي نه چې من کان له شعر چا چې ویختی زلفی فلیکرمه به دې سکه اکرام کوي دا نه چې خیرنې خچنې ایشي نه نه خدای صفاکۍ او بیا دې چکه ګمنسکۍ چې سمې صفاخ کاری ښه جی اما الکحل هر چی دا کحل دا والتسریح او مقصد دا چی دا گمنس کول دی فإن ذلک کالاعانة علی ظهور الاحکام دا خدا سیدا لکه اعانت پا دی ظهور دی احکامات مقصودو کے والموافقت بها علاکہ دا خو آغا احکامات مقصودو سره موافقت کول دی شه جی ولما شرع الله تعالی لبنی آدم شریعتا اکل چی اللہ تعالی مشروع کړه بنی آدمانو دی پار دی یوش اللہ تعالی بنی آدمانو دی پار دی یو قانون او دی آئین مشروعیت کړه دا ينتظم بها شملهم چ پدې سره بیا منتظم کیږي هغه متفرق دي دوی ګور انسانان خو چور متفرق دي خدای پاک په یو آئین او قانون باندې جمع کړی دي ويصلح بها حالهم او داسې شریعت یې ورته مقرر کړی دا چې په سبب د دې سره دې شریعت سره بیا د دو حالت اصلاح را درومي وکان فی الملکوت داعیه او پورته په ملکوت کې ملأ اعلی کې د دې خبرې داعیه پرته وه لظهورها چې دا شریعت تی ظاهر کړی شي دا شریعت تی نو پورته فیصله دا وه چې دا شریعت تی ظاهر شي اوس چورا عجیب شاه صاحب دغه دوه ټکو پاره دا ټوله توتیا تمهید تړلې ده کان امرها کامر الانواع فی طلب ظهور الاشباح فی الارض نو اوس حکم دی دی شریعت دا داسی سو لکه حکم دی اغا انواعو پا طلب دی ظهور دی اشباحو کی فی الارض لکه مقصد انواعو تقاضا داوا انواعو تقاضا داوا چی دی ایغو انواعو چی کم اشباح دی دا دی پا مخت مزکی بانی چی وی ظاہر وی نو دارنگی دا شریعت چی دا دا امر د شریعت که امر الانواع شو ځکه چی الله تعالی په دې سره د دوه چه کئ هغه تفرقه متفرق هغه یو ځای کئ په یوې کلمې لاندې یو ځای کئ او په دې سره د دوه حالت اصلاح کئ او پورته په ملایالا کې د دې خبرې داعیه موجوده ده چې د دې ظهور باندې چه کېږي خوشاله کېږي نو اوس دا امر د شریعت داسې څه لکه امر د هغه چا انواعو نو په امر دی په امور دی انواعو کی کو تبدیلی کوشش کول دا گناوه کنا نو دارنګه په امر د شریعت کې تبدیلی کوشش کول هغه په جای نه راړل الله په هغه کې ګوتې وهل دا بچوي دا به ګناه وي ولذالک کانس شجی کان امرها کا امر الانواع دا امر دی شریعت دا داسی دا کا امر الانواع لک امر دی انواع دلتا کا امر حاف دا پکی دا غلط تا عامو ذهق ګرځولي دي لپاره د حقیقت حال اقتضا ذلک نو دې دې خبره تقاضا وکړه ان تكون شهادت الزور چې شهادت الزور چې دا والیمین الکاذبه دارنګ په جھوټه قسم چې دا مسقوطه عند الله و ملائکته بعض الاحکام یجر بعضا بعضی احکامات بعضی راکاږي نو الله تعالی ګوره چوره غټه د دې خبرې ایمانو ته سونه قوت ورک قسم ته او ګواهانو ته یې څونه طاقت ورکړ چی دوه کسان ګواهی وکی چی دغه او جی مونږ ګواهی کو چی د فلانی سړی په فلانی سړی باندی لک روپی دی قاضی به فیصله کوي چی چه دی هغه په شریعت برابری قاضی به فیصله کوي چی لک روپی دی سړی چه ټوکی خبری دی اوس څونه اهمیت الله تعالی ګواهانو ته ورکړ اچ ایک سره گواهان نشتا په قصدن په یو سړي نه چې دی ما شاید دی ته چې نه ما ده قاضي ورته شه تا ده ته ګواهان پیش کولی چې ورته نه بل ته ورته ته قسم کوې دی ورته چې زه قسم ته غر ورکوم قسم یې ورکړ لکونو روپیو ځمکه ونه ونیسي نو چې الله تعالی ایمانو او بیناتو ته دونه طاقت ورکنو دی طرف ته دی خبرې دی دی تقاضا وکړه چې که بیا مقصد دا چې دا شهادت شهادت زور و بے گناہ هم چو عظیمه چی چوک دا جرات ونه کړای سی او که دا یمین یمین کاذبه او بیا دا سونه دا خلق مسخوط عند الله والملائکه دی ا دی الله تعالی ناراضگی ا دی الله تعالی لعنتونه پدا خلق معنی چکیږي اور وری او ډیر کله ته خو به سو ورځو کی او وینه چې دا صحافتونه لعنتونه پرای سی کنه چې خلق دې پارا عبرت شي چې دې جوټه چو قسم کړو کني بیا شریعت چیرته دی چا حق نه تلف کړای نو څوک ته دا نه وایي چې شریعت خو عجیبه مذهب ده بس په یوه قسمګي باندې بیا ټول لکونو شي نه خپل او په دوه کسان به برابر کړي که نه ورته به چې پنځه زره تا پنځه زره ما په یو سړي به لکو روپیو دعوه وکړي نه نه شریعت ټیک ته دې ته اهتمام ورکړی خو دا لې بیا چوره سخت وعید دې طرف ته چې دا ایښی دی نو الاحکام یجر بعضها بعضا احکامات بعض بعض طرف ته چکی راکاږي شجی اصل ثانی دادا تفريع د احکاماتو په حکمت د حکم او سبب چه يو حکم راشي نو د هغه حکم چه کوم سبب وي او د هغه حکم چه کوم هغه حکمت وي په هغه باندې بیا ته نور احکامات سړی چه کی متفرع کی چه قیاس ورته وایو خو یو د امت قیاس تا او یو د چا قیاس تا د نبی علیہ السلام قیاس تا لکه درته شوی ومنها ابل دی اغنا دادا انه اذا اوحی الیه بحکم چکل حضور صلی الله علیه وسلم تا یو حکم واهب وکړه سا دی احکام دی شریعت نا وطلع علی حکمتی حضور صلی الله علیه وسلم ته اطلاع ورکړه سلا په حکمت دی باندې چې دی کې هغه حکمت دادا وسببه اسباب دی کان له ان یاخذ تلک المصلحه نو حضور صلی الله علیه وسلم دی پاره دا حق چې دا مصلحت دی واخلی و ینصب لها علتا او دی دی پار مقصد علت قائم کی و یدیر علیها ذلک الحکم ادا حکم بیا پا ایغا باندې دائر کئی چی چیر تا دا علت وی اغا حکم آلتا چکی دی دائر کئی نو دا خوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا دی حکمت او دی سبب اطلاع وصلا دا دی دی قیاس و تاسو امونگ تا دی حکمت او دی سبب اطلاع نہیں شوی البتہ پا خپل اجتحاد سرا مجتہدین ولگی او کوشش کئی چی دی حکم علت او سبب معلوم کی ذکر مقصد دا دی چی دی مجتہدین و اجتحاد کی بچوی فرق وی یو به یو سبب را معلوم کی بل بچ کی بل سبب را معلوم کی بل با بل سبب را معلوم کی او حضور صلی الله علیه وسلم ته بچ کوم هغه حکمت تی هغه حکم یا سبب آب په وحی سره وخود شو نو هغه به مقصد دا چې متيقن بس هغه چو یو سبب دون فرق دا دی امت قیاس او دی حضور صلی الله علیه وسلم اجتهاد ما بینس کی تاسو په دې خبرې پوښ شه جی وهذا قياس النبي عليه السلام دا خو قياس دی نبی علیہ السلام دا وانما قياس امته دی امت قياس صدا امت پسنگ قياس کئی ان يعرفوا علت الحكم امت پدا سیو کی چی علت حکم با معلوم کی المنصوص علیہ چا کم حکم منصوص علیہ دی اغی کی با علت را اوباسی فیدیرو الحکم حیث دارت بیا با اغا بان حکم چکی دائر کی چی چیر تا اغا علت وی التبوائی چی دالتا اغا حکم چی دا موجود دا مثاله دی دی مثال دادا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چکم قیاس تا دی اغی مثال دادا لکا صبح مسا سحر ما شام وقت النوم اللہ تعالی منزون چکڑ مقرر کړ چې په دغه وخت باندې به دا دا منځونه نو اوس چی دا منزونه مقرر کړه نو الله تعالی حضور صلی الله علیه وسلم تا دی دی حکمت او دی دی سبب هغه په ذهن کې ورچولی او حقیقت حال منکشف کړی چې دا وخت انتشار دی روحانیت وی په دې وخت کې الله تعالی رحمتونه معجزان وی نو په دې کې عبادت پکار ده نو چې دا علت پکې اچولی نو حضور صلی الله علیه وسلم دې لمنځو سره سره په دې وخت کې هغه څه اسکار هم چکړه مسنون کړه چې چونکې دا علت موجود ده نو دا ذکرونه دې په دغه وخت کې چی سړی وکړي نو دا د حضور صلی الله علیه وسلم چه قیاس تاسو هم قیاس دا ده چه په یو حکم منصوص کی به یو علت آر معلوم کی سړی بیا هغه علت چه چیرته موجود بیا به سړی چه کوي هلته هغه حکم چلی لکه شرابو چه هغه کی چیرې قیاس مو ویلی د اصول شاشی لا نور انوار اوس نور که طالبان په معقولاتو اوس نه پوهېږي د اصول فقه خو سم چی مقصد دا ده چه ماهر وي شه جی ورپسی شه او خدای شان در په اصول فقه کې اهم ټولو نه قیاس او عجیبه خبره دا ده چې قیاس چیرته ونه ویل شي یو اصول شاشي کې ویل شي هلته خو سړی لا نابالغ وي هلکه اصول شاشي کې طالب په قیاس څه پوهېږي نو نور الانوار کې ورته وبوسي جار څه د خاوندانو د لوی علم نه د وفاق والو مشرانو نه چې د کوم نصاب متعین کوي وایي په نور الانوار تر هغه پورې وایي تر قیاسه پورې دې طرف ته نه پوهوایي هلکه پکې مقصودي خو چې د قیاس ده او بیا حسامی کی یا سنوی مال یعقوب خو سوک نام ناخلی په بشری او مقصد دا چی تلوی توزی خو ایله ته خاص ما عام مباحث پورې ایله ویل شنو د قیاس طالبان بالکل اړونه خبر نه چې د قیاس کې سدی سندی عجبا اگر او چیرته دون مشرانو باوجود مشری باوجود چې وینې اخبارو کې داسې بیانونه رنگین رنگین چی ورکړي کنه دا سوچ ته قدر نه ورجی چې الک بیا بدا سړی سبا او بیا به مفتی کیږی مفتیان دونه ډیر شو چی څه ووایه بس چی بیا تدریس غریب میندی نه بیا تخصص تا تخصص فی الافتاء دا فلانی دا یو غوبل یی جوړ کړی ګوره صرف کفایت المفتی احسن الفتاوی لکه دا ماسټر کتلای سی چیری بدایه ګوره لا شامی خو ګوره چی څه خو دی استعداد سره مضبوط شی نو هغه باندې پویږي او پدی نه پویږي چی کم سے کم د قیاس خو به پوایو نو هغه افتاء کوي او مقصد دا دی چی قیاس تکرواړه او د قیاس یو مسله ورځي قدرې نه الکه ته د افتاء نه سکه عجیبه کار ده خو دنیا به ولی نه ورانیږي دنیا د غم چاپی وهی ورانه به شي که ورته وایې چاته تا به خلک لیونی بولي وایي به چې هله قیاس په وایي اوس تاسو په دې پوه شلو ښه جي چې ویې نه وایو مثاله الاسکار التي وقتها النبي صلی الله علیه وسلم بالصبح والمساء دی مثال هغه اسکار دی چې حضور صلی الله علیه وسلم دیغه توقید کړه بالصبح والمساء ووقت النوم مونږ ډیر داسې تخصص طالبانی ډیر ملګری ستر ستر طالبانی دا هلته افتا کوي او وړو طالبانو ته ورته ما ته به نحو امیر نه کیشو دی هلکه ته نحو امیر پوهېږې ته بیا سم چېرته یو دوه کاله فنون ووایه سم کنه تا ته کوم ضرورت ده حسن الفتاوي باندې هغه نه پوهېږي دا ماسټر هر شی په اردو کې پکې لیکلی کفایت المفتي باندې فإنه لما اطلع على حکمت شرع الصلوات اجتهد في ذلك شاجی دریم اصل دادا چکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم یو آیت مبارک نا یو وجہ چکی فهم کی نو حضور صلی الله علیه وسلم پر بیا دا حق ته چې په هغه باندې دی چې کی هغه حکم ولګی چې هغه فهم دی وی وجه نه وکي او آیت نه فهم کی دی په خپل هغه الله تعالی چونکه حضور صلی الله علیه وسلم ته هغه فهم ورکړی چې عاد نور امت نشتا په هغه سره آیت نه یو شی یو وجر فهم کی نو بیا دته دا حق ته چې په هغه باندې یو حکم چکی وکي چې دا حکم داسې ده دا ځکه آیت نه دا صرف فهم کړی لکه دی چو مثالونه شاه صاحب درکړي ومنها او بل دی اغا اصولنا دا دا دریم اصل انه اذا فهم النبي صلی الله علیه وسلم من آیت چکل فهم کی حضور صلی الله علیه وسلم دی آیت مبارک نا وجه سوق الکلام اغا وجه دی سوق تی کلام وان لم یکن غیره یفهم منه ذلک اگر کبل سوق پدی باندې نه پویږي او بل سو کنسی هنر فهم کولای لدقت ماخذه یا ماخذ دقیق وی او تزاحم الاحتمالات فيه یا احتمالات پکې تم متزاحم وی کان له ان يحكم حسب ما فهم نو اوس حضور صلی الله علیه وسلم ته دا حق ستا چې څنګه فهم یې ونه کړی دی چې په هغه باندې څه ولګي حکم ولګوي که قوله تعالی لکه دې قول دی الله تعالی ته وګوره ان الصفا والمروه من شعائر الله مروه دغه یادوي ځان پاره چې ګوره مونږ نام ټیک ته مقصد دا چې تجنیس په درجه کې جناس په درجه کې هغه خو مقصد دا چې الفاظ په ټول سره یو شی دي چې مونږ نام راغلی دی وزیر وایي چې مونږ وال ستا پکې مسعود وال نشته او بیا نظر خیل خو بالکل نشته پکې شاه جی ورپسې ان الصفا والمروه من شعائر الله فهم منه النبي صلی الله علیه وسلم ګور نبی علیہ السلام دینه دا فهم کړی دا ان تقدیم الصفا علی المروه حضور صلی الله علیه وسلم دا دی آیت مبارک نر فهم کړه چې د تقدیم د صفا چې په مروه باندې راغلی دا لاجل موافقت البیان لما هو المشروع لهم دا دی اغا موافقت تی بیان لما هو المشروع لهم سرا چی دو تا مشروع دا دا چی دو بلچانا شروع کئی ان لصفانا بشروع کئی لچانا صفانا ذکر دا آیت دا سی دا سی نی چی کیف متفق یو پو بلبانی مخ کشوی دا نو ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورطا اویلا چی تاسو اغا طریقے سر شروع کئی چی کم آوان دی اللہ تعالی چی دا شروع کئی دا چی صفا بین المروان هغه چې کوم سعی ده هغه ورته حکم کاوه نو صحابه کرامو ته چوت ویل چې تاسو په هغه باندې ابتدا کو چې الله تعالی پکړي نو حضور صلی الله علیه وسلم دی آیت نه دار فهم کړه چې دا الله تعالی په صفا باندې اسی کیف متفق ابتدا نه کړي بلکې دا هغه مشروع لهم مناسبت باندې چدا کړي دا ځکه په دې دا حکم کو چې لدک جنہ بشوری کړي لمر تا سپوږمۍ دغو ته سجدې مه کوه هغه الله ته سجدې وکړه چې دا شیونه پیدا کړي دي او بل ځای الله تعالی فرمایي د هغه ابراهیم علیه السلام واقع کې فلما افلا کله چې هغه غایب شو او غروب یې وشو قال ابراهیم علیه السلام ته وفرمیل لا احب العافلین اوس دې نه څه فهم کړه حضور صلی الله علیه وسلم دین دا فهم کرا فهم منهما النبی صلی اللہ علیہ وسلم استحباب ان یعبدو للہ تعالی عند القصوف والخصوف دین دا فهم کرا چی دا لمر او سپوږمۍ دا د دې قابل نه دي چې دې ته څه وکړي سړی سجده وکړي دې ته څه وکړي سجده وکړي ځکه سجده یو الله تعالی ته پکار ده ها البته دا عظیم نعمتونه دی الله تعالی دی دا عظیم نعمتونه دی الله تعالی نو چې کله په دې عظیم نعمتونو کې الله تعالی د څه خپل حکمت تقاضو دی وجنه څه فرق پکې تراولی نو دالته به الله تعالی طرف ته توجه پکار ده چې خدای پاک مونږ ته بیا په هغه حالت باندې کې دې سره مونږ ټول نظام بچسی خراب شي نو ځکه صلات کسوف او خسوف چدا حکم حضور صلی الله علیه وسلم ورکړی دارنګ دې تو ګره وک قوله تعالی ولله المشرق والمغرب چې مشرق او مغرب ټول دی الله تعالی دی نو حضور صلی الله علیه وسلم دینه دا حکم رباسو چې الله تعالی خو مقصد چې خاص جهاد کې نه ده اخو متمکن فی المکان ندا او مقصد چ په یو خاص محسوس جهت کې ندا ادي الله تعالی شان خو اطلاقی دا اخو مقصد مقید بزمان او بمکان ندا نو چه ندا نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم اونرو باس چه دا فرضیت تی قبلے چه استقبال قبلے تا فرض دا دا داس یو حکم دا چه دا احتمال دی سقوط لری عند العذر زکا بیا کچر تا تورا شپوا او سڑای ایثار شو بیا دی سڑای سو کی تحری دیو کی دور دا حکم لدی آیت نر فهم کو چه مقصد دا چه دا استقبال دی قبلے دا فرض دا خو سقوط چکی قبلے زکا چه ہر مشرق تی اللہ تعالی تا او مغرب طول طرفون دی اللہ تعالی دی آ مقصد خطا کی نو آ دی مقصد تا هلته تحری کئی وصلی لغیرها وحکم الراکب علی الدابه یصلی النافله خارج البلد یا په دابه باندې نفل کئی خارج د شهر نه دا مقصد دا چې نو چې کوم طرف ته برابر چونکه لله المشرق والمغرب نو یغه طرف ته چې کی هغه او کی په پوش نو دلته دا ضروری نه چې دا د مذهب سره چي مناسب وي خو مقصد چې شاسوي چې دا تخریج ک پر وکا نور مذاهب په دې کې په حدیثو کې را درومي څلورم اصل دا ده چی کله الله تعالی نبی علیہ السلام ته یو شی حکم وکی چی دا شی داسی کو نو بیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم باندې ضروری ده چې آ خلق ته دا چکی بیان کی آ خلق ته چکی بیان کی اذا امر الله نبیه بشیء وجب علیه ان یامر الناس به چکلا اللہ تعالی نبی علیہ السلام ته حکم کی دی دی وشی نو واجب ده په ده باندې چې خلقو ته په هغه باندې چې کی حکم ورکړي چې آؤ تاسو داسې چې کو دا حکم راغلی داسې کو ځکه چې حضور صلی الله علیه وسلم په وحی کې مقصد دا دی چې بخیل نه او په وحی کې دی خائن نه ومنها انه اذا امر الله تعالی احدا بشیء من معامله الناس او بل دې نه چې کله الله تعالی حکم کی چاته بشیء من معامله الناس اقتضا ذلك ان یؤمر الناس بالانقیاد له فیها نو حکم وکړای سي دا خبره د دې تقاضا کوي چې حکم دې وکړای سي خلکو ته په انقیاد سره لپاره د پدې کې فلما امر القضاة ان یقیموا الحدود اقتضا ذلك نو چې کله حضور مقصد دا چې حکم راغی په شریعت کې قاضیانو ته دې خبره چې دوه اقامت کې حدود کوي اقتضا ذلك نو دې خبره تقاضا وکړه ان یؤمر العصاة چې نافرمانو خلکو ته ګناهګارو ته حکم ورکړای سي بأن ينقاد لهم فيها چی دوی به په دی کی دی قاضیانو منی جنګ جګړی به نه ورسره کوی داسی نه اوس که الله تعالی که شریعت له طرف نه پورته خلکو ته دا فیصله وای چی تاسو دی باندې دا حد جاری کو او کاتنیو ته دا نه وای ویلی شوی چی تاسو مقصد دی دو اومنو او په هغه باندې منل نه وای ضروری شوی بیا خو به جنگ جګړی نه وی نو چې پورته والو ته دا فیصله قاضیانو ته چې تاسو اقامت تی حدود وکړو نو کاتنیو ته دا حکم عصاتو ته چې تاسو چوکو انقیاد وکړو دارنګ ریسا ولما امر المصدق اچ کلا شریعت حکم کا مصدق تا بیاغذ زکات من القوم چ قوم نہ زکات واخلا اس کا قوم کسانو تا حکم شریعت نہیں کرے چ تاسو بہ ورلا پخ طریقے سر زکات ورکو بے بہ کسا خراب نہیں نو ځکه قوم والو کسانو ته خدای پاک له طرف نه بیا دا حکم دی حضور صلی الله علیه وسلم ته بیان کړی چې ګوره خو طریقې سره به ساتو دوکا بنو سره کو داسې بکو او مال به ورښکاره کوو چی کوم متوسط یی هغه پکی اخلی نو اقتداء کومی چی ته پکی ته داسی شی واخله اقتداء کومی نو جانبینو نه به مقصد داده چی چه وی مراعات وی او مقصد یو بل چه به وی مقصد داده چی لحاظ ساتل به یی الا به دا احکامات بیا وجود ته چه کیدی راتلی سی انا ان یسترنا چکل حکم اس ولما امر النساء ان یسترنا چکل حکم اس دی خزو تا چ دو دی مقصد دا چ کئی پردی کئی پردہ پوش دی کورونو نہ دی نوزی او مقصد دا چ زانو نہ دی خکارا کئی نہ خلق تا نو صرف دو تا حکم نہ دا امر الرجال ان یغضوا ابصارهم عنهن نو دی طرف تا سړو ته هم دا حکم ده چې دو بخپل سترګې لاغنه چکه دا شاینه نه ټیټه ساتي به هر حال شریعت د جانبینو چې وي لحاظ کړی وي داسې شریعت کې بالکل نه چې د یو جانب نه سختی یو جانب باندې حقوق یا د بل جانب نه که آقا حقوق شته په غلام باندې غلام هم حقوق شته په آقا باندې که زوج حقوق شته په زوجې باندې زوجې هم چې دي حقوق شته په زوج باندې که استاد حقوق شته په مقصد دا چې تلاميذو باندې تلاميذو هم چې دي حقوق دي پچا باندې په استاد نه نو شریعت ته هر شریعت چیرته یو جانب ته ندی کتلی چوک یو مثال قدر نسی بیانولای چې شریعت په هغه کې دی یو جانب چې وی لحاظ کړی شریعت ته چا لحاظ کړي دی جانبینو ځکه چې شریعت دا یو معتدل او دی عدل و انصاف چدا مذهب دا نو چیرته شریعت ته یو جانب تا مقصد پورا غنی ور کړی چا بل جانب بالکل چی محمل کړی چوک دی مثال نسی پیش کولای اوش دا صرف شریعت قانون دا چی دی هر طرف نه دوره پکی ته چه دا عدل او دی مساوات چه دا درس تا شه جی اصل خامس تاسو ویلی دی پا مسلم ثبوت کے امر او نهی دا تقاضا دی حکم فی ضد کئی امر بشی دا تقاضا دی چا کئی امر بشی دا تقاضا دی نهی عن ضد کئی او نهی عن الشیء دا تقاضا د امر بالضد کوي دا خبره درته بیانوي نو هغه ور تفصیل خدا ته نه کیږي هلته خدا دوه غټې مسلې دي خپله ځان له خپلې مسلې دي هلته به بیا سړی انشاءالله مسلم ثبوت وایي خو دونه قدر شاه صاحب ته کوي ومنها صاحب مسلم ثبوت دا د شاه صاحب تقریبا هم عمر کس و لږ په مشر و خو بیا هم جلالت علمی دی وجنا هغه ته خدای پاک ډېر لوی عظمت علم ورکړی او محب الله بهاري صاحب ته شاه صاحب په خپلو کتابونو کې د ده نه چه ده اخذ کړی ده د نه چه ده اخذ کړی ده ومنها او بل دادا انه اذا نهى عن شيء اقتضى ذلك ان يؤمر بضده وجوبا او ندبا حسب اقتضاء الحال ومنها بل دی اغا اصولنا دادا انه اذا نهى عن شيء کله چ شریعت نهی وکي دی وشنا اقتضا ذالک نو دا دی خبره تقاضا کوي ان يؤمر بضده چې دی په ضد باندې بیا حکم وکړي سی وجوبان یعنود بن هلته به امر ته ګورې که امر وجوبا وو هلته به یې ضد کې نهی چي وي مؤکد وي که هلته امر ندبا وو نو ضد کې به یې نهی چي وي خفیف وي حسب اقتضاء الحال و اذا امر بشیء دارنګ چې شریعت حکم کې په یوشي باندې اقتضا ذالک ينها عن ضده نو دا دې خبره تقاضا کوي چې الته نهی انی ضد راشي خو الته امر بشیء ته وګوره چې امر دې سونه درجه تاکید کی وی نو الته بیا غزید کې حکم چي وی هغه درجه ور تاکید کی بل اصل دا ده چی امر بالشیء دا تقاضا دی ترغیب فی مقدماته و دواعیه کی چی کوم شی باندی امر وشی نو دی اغ امر بالشیء چی کوم هغه مقصد دا دی چی دی هغی ادا کولو لپاره کوم دواعی دی او دی هغی چی کوم مقدمات دی هغی کی به سړی ترغیب ورکوی چی هغه دی سړی کئی او نهی عن الشیء دا تقاضا دی سد وسایلو کئی چی یو شی نه منع وشی نو دی ایغ شی ته دی رسیدلو چی کوم لاری شریعت هغه چه کی ممنوع کی شریعت هغه لاری هم چه کی ممنوع کی تاسو په دې خبرې پوه شو نو دا یو بل اصل ده ځکه تاسو وایو چې مقدمه الواجب المطلق واجبتون مطلقا اوس ا مسله ادا مسله چی دی مقصد دا چې خور اورور دي سره نو دا هغه مسله درته بیانې چې یو شی باندې حکم رئیسی نو دی هغه چې کوم مقدمات او دواعی وي نو هغه چې واجب وي چه یو شی نه منع راشی نو چه د هغی کوم مقدمات او دواعی وی هغه هم چه منی زنا منع نو د دی چه کوم مقدمات او دواعی دی چه پرده شاینه ده او له مخی چه که په پوه شوی یا بل ځی ته ګوتی ورای هغه کنه دا هم چه که منع ځکه چه دا تا د هغی په غاړی باندی چه که ور ودری نو دا هم منع چه جی ومنها بل دیغو اصولنا دادا انه اذا امر بشیء حتما اقتضا ذلک کله چی مقصد دا دی چی شریعت کی حکم رئیسی دی وشی خاتمان اقتضا ذلک دا دی خبر تقاضا کئ ان یرغب فی مقدماته چی ترغیب ورکړی سی په مقدمات دی دی کی او دواعی دی دی کی و اذا نهى عن شیء حتما دارنګ چی کله نهی رئیسی دی وشی نه حتما اقتضا ذلک دا دی خبر تقاضا کئ ان یسدد ذرائعه چی دی ذرائع چکم او وسائل چا دی ته مؤدی کیږي ا دی هم بند کړل سی و یخمل دوائیه ادی دی چی کم دوائی دی آدے ختم کرسی اخمال ندا ولما کانت عبادت الصنم گورا اوس تو گورا عبادت تی صنم اثم و عبادت تی صنم نو اوس دا عبادت تی صنم بچ دو کاو دا بدی دی محبت تی وجنا ما تاسو تمخ کی په شرک بحث کی دا خبره چوا وضاحت سره کړي وا چې دا بدو هغه کسانو سره مینا وا نو هغه کسان به بیا مړه شو هغه به یې میندول نه بیا به یې د هغه وال بت جوړ کړ ایغه وال شکل به جوړ ک بیا به ایغه ته سجده کوله نو اصل کې به دو سجده ایک سړی ته کوله چې کوم سره به دو مینا وا د بت مې منځ کې چکه واسطه کله که اصل کې موږ سجده الله تعالی ته کو او د کعبه منځ کې چکو مقصد دا چې واسطه جوړو نو دو به دغه سی کول نو چې دغه سی به کول نو دې سره به یې هغه سړي مینه بیا ماتوله لکه ته نه ګورې چې تا یو سړي سره مینه وي نو هغه تا خوښه نه وي بیا ته د هغه څه ګرځی ځان سره تصویر ګرځی د هغه څه ګرځی تصویر او د هغه مینه په دې باندې چې که ماته او بیا مقصد دا چې تر سره پروتی په کالونو کالونو باندې تصویر اوس لګي او مقصد دا چې جدید مفتین حضرات آ کوشش دا کوي چې دا تصویر چې دا د هغه صنم هغه کې نه رادرومي دا خو اسې عکس ده هلکه مقصد او فلسفه د هغه معنی نه څه وه؟ مقصد او فلسفه د هغه معنی نه دا وه چی خلقو په زړه کی به هغه محبت راشی بیا به دا مقصد شرک طرف ته او عباداتو طرف ته چه سی مفضی شی ته رشتیا ووایه چی هغه مقصد او فلسفه په دی مجسمی بت سره ډیر ادا کیږی که هغه ان خو لا تا جوړ کړی په کی ته پوزی لا غوږ لا څه کی به فرق وی او د بل خو تا ورنه باسلی ده نو په دی کی خو